ریاض الصالحین حدیث نمبر دے ستارہ سو پچن میں اول سوا او پنځنوي پنځه کم اتل سو نمبر حدیث دی د ریاض الصالحین او په ټولو اقسامو او د سيزونو د استعمال کې چې کم لوخه جایز ده استعمال د پاره کم جایز نه ده نو پای کې بیان کړي چې د کم لوخي د سکلو نه پیغمبر پاک منع کړی دا مداغې نه منع شي او چې کم ویلی نو دای کې او کوي خوراک سکاک یا یو حدیث کې راغلی چې سو کرېخم اغوندي نو الله باغت د رېخم لباس نا چې قیامت کې نو موږ له پکار دادی چې د کوم سيزونو نه منه حضرت کړي دا علماء لیکلي چې څنګه د رېخم لباس سلو د پاره حرام دی نو دغه شان د ماشومانو د پاره هم حرام دی دانه چې ماشوم د رېخم چې خیر هغه د پاره جایز نه نه نه نه کم خلق چې دنیا کې سړی د رخم او لباس اچي الله باغ ته د قیامت پر ورځ دوه لباس واچي وعن انس بن سيرين قال او كنت مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند نفر من المجوس حضرت حضرت انس بن مالک سره ما د مجوسنا په یو ټولګي کې د مجوسو ناستم ځکه چې د سرو د سپینو د لوخو نه پیغمبر پاک منع کړي نو خوراکم ته نه کوي او ویل شو هغه ته حولو او ویل شو هغه ته حولو بلوخي بدل کده لره په بلوخي کې فحوله على انان من خلنجل نو بدل ک اغه لرا د دې تقسیم کوي چې دا قسمه قسم لوخي دي او د ار لوخي خپل خپل بیا شمیر دي چې دی لوخي کې دا شی نو هغه ته داوي په دی لوخي کې دای نو خلنجا ویل شي خلنجن ویل شي یو کاسه تا لویا کاسه هغه سیز حرام نه دی که هغه سیز حرام وي بیا که په الوخي کې وي خو حرام نه هغه خوراک په هغه لوخي کې حرامو په هغه لوخي کې خوراک کول حرام دي چې هغه لوخه راولې شو بدل شو هغه خوراک بیا جایز دی په بل لوخي کې کم خوراک چې د سرو د سپینو په لوخي کې وو هغه په بل لوخي کې واچول شي نو خوراک نه حراميږي بیا غره ختمي نو تو وای دا هوډر ګران دی دا سم کوي کنه نه نبی صلی الله ټول په واچو ټول په ټول واچو ام مشو لگاو بس دا اول جایزو خو بیا د سړو د پاره منسوخ شو ها د سړو د پاره دا قسم جامې د زعفران خوشبودارې جل رنگ وینځل شوی پای کې آ خوشبو دا من دی باب النهي باب دې په بیان د نهي کې عن سمت يوم الى الليل باب دې په بیان د د رزنا تر شپې پورې چپ پاتې کېدل د سار نه تر شپې پورې ماغام پورې چپ پاتې کېدل حدا ممنوع دي چې نه د دین خبره کې نه د دنیا خبره کې نه رورا دا خنري وو په زمانه د جاهلیت کې دا قربان دی دا عبادت وشمیرل شو فنوه فی الاسلام آزاد من کړي شو په اسلام کې د دینه منو شو و امرو بالذکر والحدیث بالخير او حکم کړي شو په ذکر او په حدیث بالخير سره ذکر خبر ورن پیدا کړو سبحان الله نو جنت پاغه د حرام متفقن علیه د دې سيزونو اکثر دا کارونه خلکو جوړ کړي یو د یو زی حساب کړي بل ځان د بل زی پلار لیکلې دا ټول د دنیا د مفاعلو د پاره پلارونه بدلی نکونه بدلی نسب بدلی څوک د زکاتونو د پاره ځان قادیانې لیکي څوک پرويزې لیکي زکات نه خلاص نه ټیکس نه خلاص دا ټول حرام دي ها کله کله ځان ته نسبت د کفرم کوي ها مطلب دا دی چې دا حرام کارونه حلال ګڼل ځکه چې دا حرام دی او د حلال ګڼي او چې حرام تر حلال وي نو حد کفر ته رسیږي نو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام ویلي لا ترغبوا عن آبائكم وفیا نو وفیا پای کې قال ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه حرم ما بین عیر الی ثور چې مدینه حرم د عین والے ته ثور پورې مدینه منوره د عیر د غر نواله تر څور غونډې پورې دا ټول حرم دی عین څور د زینې دواره وليس كذلك او نو بیا غم دا رنگین الا حار علی مگر واپس کیږي دا غل لفظ پاغه باندې متفق علی و هذا لفظ روایت مسلمین ملي نشته نټم کار نه کوي ها مشکات سو مشکات وایو یو مشکات کې